فصل في الأصول المهمة وهي تتنوع إلى نوعين مقاصد وممدة ويقع بعضها للمقاصد مهمة وللممدة متممة او دا سلور چی دی نو دا ثوابق شو وكل من الثانية منها متفرع على مني. توحید دی ومنو نو دا به چا راوړي او اجر با الله په آخرت کې راکړي ورپسې تخویف بشارت احکام جهاد انفاق د الله واحد سوابق او لواحق وكل من الثاني ممد للأول اف سی وما الى ذالک جهاد ولی کوي دا د دې لپاره چې تصدیق به یوم الاخر عرفان کی شیخ رحمه الله 41 صفحه کې ذکر کړی دي او 62 کې هم دا ذکر کړی دي د طالب ګرای د وخت کتاب سره واخلي نو هغه وخت کې سره اوخا طالب العلمي هغه سخت وا توحید دی ومنو دا چا راوړی دی رسول رسالت دی ومنو دا وحی بمنی داولی منی قیامت روان دی اجر بال تدر کولی کی کو دی نمنو سزا هغه رسالت ځکه کیږي چې نبی علیه السلام مبین د توحید دی، بیانونکی د توحید دی. د مبین کې تصدیق بالکتاب راغی. محل سم نئی کور سم نئی او انفاق چې مثلا ته بارډر لزی طلب د علم لزی نو قیمت نه پوره کیږي نو العرفان چې دا لیکلي دي ټول قران مزامین دي نو په منځ کې څوک تاسو نشي کولای دې طرف کې کلی وي اوس دا خبره چې ربط د مزامینو دا دی چې توحید موضوع ده شرم قاصد او شرم طالع دا کتابونه دی غستل پکار دی نن سبا ویم حزب الطيب رحمه الله فرمایي التوحيد اثبات صفات الكمال لله وتنزيهه من ازدادها د دین مخ کی یو خبره زکوم چې زینی خلق د توحید تعریف کی خود شریعت خلاف لکه توحید د فلسفو انکار د ماهیت د الله نه کوي چې دا زائد علی وجودی دین توحید جوهمیو دی انکار د ځینی صفاتو د الله کوي علون منی استواء علی العرش منی وجه او ید راغلی دی تاویل کوي دریم توحید د قدریو دی اغوی د انسان افعال اختیاریه چی دی د دې خالق انسان پخپل دی اهل سنت والجماعت کوئی کاسب دی لیکن خالق الله دی سلورم توحید د صوفیو دی چې دوی چې فانی کیږي نه کل شیء هالک الا وجهه لیکن دا اصطلاح چې دا د وحدت الوجود او د وحدت الشهود دا مخترع اصطلاح ده تاویل کیدی شي معنا یې ما وکړه حواس د وحدت الوجود دا معنا چې نعوذ بالله وجود د مخلوق وجود د خالق دی نوې دا خو به اصحاب الحلول والا شو هاذا ربي لیکن وسیله شرکیه الله لرا ثابتې یروي چاته د زامنو کار والا کړی دی سوک دا کار کی سوک دا کار کی او دا هر دور کیو دا هر اقلیم بی بیل الہ وی دیتا توحید دا جہلو ویلے کی دی دا قبورین ویلے کی دی لا الہ الا اللہ اموی لیکن نوې نازولي شته اقسام د توحید اول فی الربوبیت دا عقیده لرل چې الله په خپل وجود کې چاته محتاج نه دی قادر مطلق دی خالق مالک متصرف قادر منتظم مربی الحي القيوم صرف او صرف هو الله صفات د باری تعالی مافوق الاسباب غیر لره ثابتول دا شرک زمانه خلک چی وی چی دنیا غوثان او قطبان راټینګه کړی دا ظاهری وزیر اعظم شو او باطنی غوثان قطبان شو دا په حقیقت کې معطله دي ها چې الله وزګار ناس دی ها عقل فعال ولدي دویم توحید فی الاسماء والصفات او داغي مختصر تشریح دا دا چې الله پاک قران او حدیث کې چې کوم صفات ته الله د پاره راغلي دي هغه به مني بالمعنى الحقيقي تاویل به پکې نه کوي د کیفیت نه به قلاري د کوم سلب کړي د نفي کړي د هغه به نه مني صفات تباری تعالی به اعتبار ظاهر محکم غنل خود کیفیت نه به ته بالکل قلاري تعویز ستا د ذهن اختراع ده کله یفزی الی التحریف تشبیه بنه کوي او دا مسلک ته امام ابو حنیفه رحمه الله چې الاستواء معلوم وكيفيته مجهول والصال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلينا التسليم لکه حدیث کی راضی ترمذی کی شتا چې هره شپه باری تعالی په اخیرنۍ حصه کې سماء دنیا ته راکوزیږي تاویل کی رقبت وغیرہ نوې د تاویل نه خلاص شه ما یلیق بشان الله تعالی صفات د الله کی تاویل کول دا غر تلل دي په تل د زرګر باندې نو د الله اسماء او صفات منه ثم استوى استوا معنا کی ما یلیق بشان الله تعالی چې دې ته توحید فی الحکم ویل کیږي توحید فی الشرع ویل کیږي ټول اقسام د عبادت پنځش په تقریبا دي بدنی مالی مرکب د زړه د حواس ظاهرو د باطنو مختص په الله پوری التحیات لله سوال د الله نه کوي نو وسیله اسماء حسنا توحید فی التشریع دی ته ویل کیږي چې قانون ساز مقنن به یوازې الله غني تحلیل تحریم کار د الله دی یجوز لا یجوز تبیین کار د پیغمبر دی توسیع کار د مجتهدینو دی تنفیذ کار د حکامو دی او د توحید فی العبادات تا توحید فی الالوهیت اموی مشهور دا درې ذکر کیږي او د دې په زمن زمن کې نور اقسام د توحید مراد دي شي اول فی الربوبیت دویم اسماء صفات دریم فی العبادات دا خبره د ټول قرآن سره تعلق ساتي ما يتعلق بكل القرآن من حيث المجموع او مرجان داغی نه تعبیر کړی دی په خلاصه د قرآن شریف او دوی دا ویلي دي چې د توحید د اثبات لپاره په قران مجید کې درې دلایل بیانېږي توحید دعوه شو اصول دي زده کړو نو قران کریم چې موږ وایو نو اوم دغه اصول مطابق وایو چې په دعوه کې تخصیصي زم دا ټوپۍ زمانه نو دلیل به ولا ذکر کوم گواهان به پیش کوم هر صورت کی مقصدی چې ټول آیاتونه پر راغونډيږي لکه دا هر علم یو موضوعي او موضوع مونږ دي کې ویو چې په فن کې بحث کې دي شي د عوارض ذاتیه او داغي لکه د نحو موضوع کلمه او کلام د موضوع مثال پشان د محور دی د قری د پارا مدار محور دی قرا چورلای قطبینی نو گیر چاپیر دا ایدا گرزی مدار د هر صورت په خپل دعوی ښه او د دې مثال په شان د تخم دی په شان د دانی دی جوار دی وکرل نو په دغه بوټي کې اثر د جوارو لوګي ونسی الوچا شلتالو په ونه کې داغي اثري نو پښتو کې ارتباط د آیاتونو د دعوی سره د دیو جن که تسوال ذکر کئ نو دا ذکر کئ چې دعوه صورت ماهیه نو پښتو کې دعوتی ته ویل کیږي چې ما یذکر لاثبات حد دلائل چې دا غي د اثبات لپاره دلایل ذکر کیږي نو دعوه په اصطلاح د قرآن کریم کی دعوه د صورت چی د هغې د اثبات لپاره دلائل، تخویفات، بشارات ذکر کیږي. نه منونکي له تخویف منونکي له بشارات سورتونه د قران کریم چې دي په اعتبار د دعوی سر دو قسمه مفرد او مرکب صورت کې بکل صرف یو مسلې تک سورہ کافرون چې تاسو ګورئ نو شیخ دارنګي آل عمران د هر علم لپاره خامخا یو موضوعي متل مشهور دی زلیخه ختم شو تا داون پیجن د چې دا نرو کو خزه موضوع سړی نه پیژندلی فهم د هغه فن مشکل د صورت دعوه نه معلومه داغي فهم مشکل بعض عقل کې اندي جانبوج کر وی مردا په چارا ویستی دي چې دا دعوه ده او دا خلاصه ده او دا ربط دی دا خبر استا ګوره یوزی الى خطر شدید چې دا حق خلاصه شته خدا الله دې کتاب نه چور نشتا غړي وړي خبرې دي رب خودي ته ویلې کیږي چې دا تناسق دې پکې معنی درلو می شو شمکورا نو د هر صورت دعوه جدا جدای صورت پاغي را غوندي جواهر القرآن کی شیخ پنڈی رحمه الله د دې مثال داسې پیش کړي دعوا یا موضوع د صورت صورت کا مرکزی مضمون ہے جو تمام صورت کے لیے بمنزلیں نتور ہوتا ہے محور مرکزی مضمون سورت کا باقی مضامین اس کے گرد چکر لگاتی ہے اس کی مثال تخم اور بیج کیسی ہے جس طرح درخت کے ہر پتے اور شاخ میں تخم کا اثر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہر درخت دوسری درخت نوع کی درختوں سے ممتاز نظر آتا ہے اشاڑی تو آیا الوچو جدانا الدانا اسی طرح صورت کی ہر آیات کو اصل دعوت سے ضرور کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے اور اس کی بنا پر ہر ایک صورت دوسری صورت سے ممتاز نظر آتی ہے پښتو کې لنډه خبره مدار د هر صورت په خپل دعوی دی د توحید د اثبات لپاره په قرآن مجید کې درې دلائل بیانیږي، توحید موضوع شوه. په شان د محور د کرې، په شان ته د دانې او د تخم. کورا د خپل محور غیر چاپیر چورلی مدار نو مدار د هر صورت په خپل دعوی نو دعوه د سورت ما یذکر لاثباتها الدلائل والتخویف والبشارة بشارت هم ویلی شی را به شی او سورتونه د قران کریم چې د په اعتبار د دعوی سره دو قسمه مفرد او مرکب وم آداب امور انتظامی احکام چی ورتوی اتم تشجیع اعراف امورا نهم تخویف دنیوی و اخروی لسم تخویف دنیوی کا یو لسم عذاب نمزان څنګه بچی بنی اسرائیل سلور خبری دی پکی انکار د توحید نه سبب د عذاب انکار من آیات الله سبب د عذاب شړن د پیغمبر سبب د عذاب استهزاء بالرسول سبب د عذاب دولسم دروازی د فحشاو باندې کا سورتی نور وګورئ دیار لسم تسلی لکه سورة شعراء قصص سوار لسم وعدا د امداد سورة روم اتلسم او نلسم تخویف بشارت شلم تزیف فی الدنیا که صورتونه براشی سړی مریض دی مرض سشه دی مین دو دنیا علاج سده اخیرت یاد کا د توحید د اثبات لپاره توحید موضوع شو په قران کریم کې قران مجید کې درې دلایل بیانېږي دلیل عقلي نقلي وحيي تقرير د دعوي بالدليل چې دعوه ثابته په دلیل سره د امر متفق علیه ټوپه زما ده بین جمیع اولی النوحه مدعی علیه چې گواهان نه مداله به قسم خوري الله پاک و د انسان د رفع د اعذار لپاره دلائل ذکر کئی نو منگا دا غینا چو ذکر کچو قرآن کریم کی دری قسم دلائل ذکر کی گی عقلی نقلی وحیی مرجان وجد حصر ذکر کئی وجه د حصر دا دا چې منکر به خالی نه یا به وی چې دا مسله عقل ته زمانه راځي نه په پوهیږم اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب او داسی سړی راغلی دی و یک نپکار گنلی های یو الہ کناشنا خبر ده خواه دویم دا به وایي چې ته په دې مسله کې متفردي فلانی صاحب یق صاحب دا نه کړی ښا یا موی ما مسلې ډیری دي سیو مسلې دې پیش کړې دي شروع کړې دا او پریرینا د دین خو شرط پورته کیږي اتفاقی مسلې ذکر کوا فتنانګي زده عقلی ادله بقره به پیش کی انعام به پیش کی نحل به پیش کی کدی وی چې ته په دې مسله کې یوازې دلایل نقلیه ورته پیش کوي دروغ وایي دالله نیکان بندگان شیخ عبدالقادر کتابونه رحمه الله پنځپیر شیخ بچ چرته تو نو د الله د نیکانو بندګانو کتابونه بو ورسر الفتح الربانی بنده سره شته بهر پرته ده هم د شیخ تر مطالعه نه چور بهر ته راویسته او هماغه حوالی لیکلي دي هغه هره پاڼه چې ګوري توحید توحید دی ښا نو قران کریم دلیل نقلی پیش کړي لکه اول صورت چې پاغي کې تاریخ د امم او د اقوام ذکر دی سوره اعراف ذکر دی نوح علیہ السلام نا خبر پیشتا ولی دروغ وای او د درېمې د پاره چې ته د دې مسلې نه بس کا نو زه مأمور بن جانب الله ان د الله د حکم خو خلاف نشم کولې ښا نو اړمبه تقسیم په دلیل کی دری قسمه شو شو تعریف سره مفهوم سره او پیجنی نو تقسیم سره مصداق او پیجنی مصداقات دری شو د دلیل عقلی نقلی وحی لکه کافری تعریف کوي د اسم کوي د فعل کوي د حرف کوي نو دلیل عقلی ذکر د هغه امور چې عقل نرد کوي او عقول سلیمه بشرط النظر والفکر فيها ذکر د مقدمات عقلیو چې مستلزم للدعوه ذکر د هغه مقدمات چې عقول سلیمه چې نظر او فکر په کتاب کې نه واپس کوي نه رد کوي عقلی محض ذکر د مقدمات عقلیو فقط په غیر د تعرض نه اعتراف ته من الخصم بوجه ما او د دې نږدې مثال د خپل رب کوي او عبدو ربکم دا دعوه شوه نو چې کله دا دعوه شوه نو په دې دلیل دیزه کې بمنګولی کو چې دعوه د صورت سړی تپوس به نشي کولی چې د دې څه مقصد دی الذي خلقكم دا دلیل توحید عقلی دلیل دې په توحید توحید دعوا عقلی دی ځکه د عقل سره تعلق ساتي هغه امور بل ځان ته وګوره او انفسی دی د نفس سره تعلق ساتي لکه دا اوس ذکر کوم ان شاء الله سوره انعام باغی دولسم آیات بارا قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله سكوتي دي سکوت په معرض د بیان کی د دلیل پر ځای قل لمن ما فی السماوات اعترافی دلیل دی اختیار د بر یو د خکت یو د الله دی قل لمن ما فی السماوات والارض او صریحی دی او په دې آیات کې شپږ امور الله ذکر کړی دي او څوک روزي درکې تاسو ته تاسو لرا د پرې ولختي اسمان نباران وری زمکی نمیوی پوکی غلی نو تشه ده پس ده توحید نه مگر غلطی ده الا الظلال چرته ورګرځولې شي دلیل عقلی هغه عموم په کې ذکر دي چې هغه تعلق ساتي او د مخاطب نه پکې تپوس دی د دیو جنا اصح الشهادات ما يشهد به الاعضاء پټولو کې صحیح گواهی چې دشمنی عمومي ها حمیم سجده آفاقی دری قسمه اطراف افق براو گور لغوندی سماوی کتاو گور لغوندی ارضی مینس کیو گور جوی سماوی ارضی جوی سماوی نه تعبیر په علوی منکر معنا کو برا سفلی ارضی وستانی دی فضا تا وګورا او ګورئ په یو غشي باندې ټول وشتل دا اصول په کار دا دی چې سړی زبر یاد کی ځکه مرجان انتهایی اختصار کړی دی یا ایها الناس اعبدوا ربکم دعوه شو توحید دعوه ولی دا دلیل ذکر کړي الذي خلقكم انفسي شوخه هغه ذات چې پیدا کړی تاسو او هغه کسان چې مخکې تاسو نه دي چې خامخا بچی د شرک نه لعلکم تتقون ځان تو ګورا نو لږ جهان تو ګورا الذي جعل لكم الارض فراشا هغه ذات چې ګرځولې دا ستاسو لپاره ځمکه بستر فراشن نه انتهایی کلکه ده او نه انتهایی نرمه ده چې ډوبېږي پکې کلکه چې وسپنه ملګرو ته څه ترغیبا قصه کوم چې پنځپیر ته ما لویه بستره وړې وه ړومبی سفر زما والدی مرحوم قاضي سي په علم ډیر مین دا خو طالبان چې دا بلاغه ډیر خوخو مناسب خبر ورسره کول نو بدرای پنځپیر هغه وخت کې ډیر شاته وو سلاری او غیره ورته نه وي نو چې په بدرای کې والد صاحب را پوری و نو شیخ رحمه الله اومبه زما بستری لراغه یکم دستا بستره زما ګیره و غیره نو لسم می پاس کړو نو مشوره را سره وکړه چې ډاکټري و غیره کوي او که علم کوي نو زمونږ محتمم سے چې کوم وفات ته اوس مولانا محمد انور دې د پټن یو مسله راوړی و طلباء په خاص مستو کیو بسترا ما نشو کولا ولې بل چا کولا وکړنو دغه بسترو یو بالا او یو صادر موسم د ګرمای هغه شپو سم زما یاد ده چې یاره د کټ نه سړی بیا تولای نه او بیا نازدینی یوی لیکن عادت شو ها بیا غي ته کوم ضرورت نه چې هغه مسله دی لاندې وغوړو جعل لكم الارض فراشا کتاب ګوري مطالعه کوي ستړې شي او د شوي دا خو ډېر خوندوري ښه نو ویلغونه پورته وګوره دا الذي جعل لكم الارض فراشا دا ارضی دلیل دی والسماء بناء اسمان درله چکړې دی ستنشتا والسماء بناء لږ وځه خو ګور کنه چې مړوي ته د دې په ماهیت نه پويږي هغه بل کتاب تناستو نو نومي مقدرو نو هغه عالم بچ تدریس کو وی دا پکې مقدر دی نو امی یا زماده نوم چې دی جو قران کې ذکر دی ډېر ډېر قرآن عام فهم و دلیل پیش کئی زان تا وګورا نو د زان نمخ کی تا وګورا والذین من قبلکم پلار نکتا دی وګورا پیر بابا تا وګورا دا مخلوق دا اللہ خوا پیرانو پیر چپ دا اللہ مخلوق خوا نو چې ځان ته دی وکتل نو جهان ته وګوره زمکه نږدې نو لږ پورته وګوره نو دې مینس کې وګوره کله چې دعوه ذکر شي دلیل پې نه ذکر هغه ته دعوه او بذو ربکم چې دا کارونه الله کوي نو ستا معمولی ضرورت نشي سر کوله لکه مون الله ته التجا کو چې الله کوم وبا دي په دې دنیا را وستي دا نو دا په خپل قدرتونو ختمه کا زمون عمل ته مګورا ته هغه ذاتي زمون خالقي بشرط النظر والتفکر چه سوچ پکی ته وکی نو عقل سلیم یی نشی رد کولی ښه نو ځکه وایی چه وایی آفاقی بیا دری قسمه دی سماوی ارضی جوی او زموږ د شیخ په طبیعت کی اختصار و نو یو دلیل یی پیش کړ او عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم من دو قسمه کړ سوره انعام شو دولسم او د دویم صراحتا سوره یونس مونږ پیش کړو دلیل درې قسم شو عقلی نقلی وحی نفس ته وګوره بر وګوره خطه وګوره دلیل نقلی دا یو د اجمالی چې د یو خاص پیغمبر یا د کتاب ذکر پکې تني دویم د تفصیلی استدلال د یو صحیح سړی نه عن شخص مکرم مخاطبی منی پیرانو پیر منی رحمه الله فی الواقع نفس الامر کیم داسی او کتاب مسلمین چی د دین مخکی یو اهم خبره زتا ستدا کوم چې قران کریم کې چې ادله عقلیه ذکر کیږي نو مرجع د دې دوه خبرو وته ده لکه ما ویلی جمال جلال مرچا دو خبر وتا ادله کی ذکر کی کی تب پکی سوچ کئی یا بای مرچا دائی چی اثبات التصوف لله تعالی متصرف لكل شيء هو الله وحده یا مرجع علم عالم بكل شيء هو الله وحده قدرت او علم کار سازی چې ورته ویل کیږي قدرت غیب دانی چې ورته ویل کیږي علم کار سازی او غیب دانی فارسی ای مرجع د دلایلو ادله عقلیه چې پیش کیږي نو مرجع د دې دلایلو هغه دوه خبرې دي حمکن حمکا حمکن هر څه کوونکی قادر مطلق زمون والدی مرحوم بوی قادری مطلق د شیخ والد سے د خپل شیخ سے نه تاسو کو چی د دا قادری مطلق وی د دې سمانا را نو ورته تفسیر وکړو حمدا عالم بكل شيء هو الله وحده اثبات العلم بكل شيء لله تعالى وحده نو چې بوډا کیږي نو وګونه کار کوي ویره دې په وګونو درون دی ها شپږ واړه طرف ته جهل جهل ناپوهي ناپوهي ها قادر بكل شيء هو الله وحده کارسازي عوام تدرس کوي لوی طاقت والا یوازې الله دلیل دا ذکر کوي ما يفيد او يستلزم المدعا او دلیل کی دلیل نقلی دی عن شخص مکرم اجمالی دی ځکه د یو خاص پیغمبر د خاص کتاب ذکر پکې نشته یو نوع پکې نه ده و په ټولو انبیاء ولی درو وای چې دا مسله چانه د کړي ته په دې مسله کې اوازي وما ارسلنا من قبلك من رسول مضمون من التلکو دلیل نقلی اجمالی السائر انبیاء ځکه په اصول کې وخت اړول غواړي شیخ ته پنځیر رحمه الله با په اصول کې قران واړه واړه واړه او ځینې کوه خلک چې هغه به درس کړي او هغه به اصول له خامخا راتله به ولاړ تو بانا پوری صاحب شو به ولاړ زما غوندې مختلفه د اول نه اخره پوری یو کس انبیاء د انبیاء علیهم السلام نه چې الله پاک دلیل نقلی پیش کړي نو داغي مقصد ذکر اقوالهم و احوالهم لاثبات دعوه توحید داغو اقوال ذکر کئی احوال ذکر کئی او د دې د پاره ذکر کړي چې هغه مسله د توحید کړي و ذکر اقوالهم واحوالهم او قران کې دا ډیر زیات دی منګه د مرجان په نمت رواني نو سوره مریم لغون دی وګوره او دا یو څل ختم آیات 41 د ابراهیم علیه پیغمبر علیه السلام نیکه ته وګوره جد عربو ته وګوره مشرکین مکه د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام جوسی جوړی کړی وی تنی غشی وللاس کی ور کړی یاد کا په کتاب کې قصه د ابراهیم علی السلام انه کان صدیقا نبیا رښتینه پیغمبرو لا پدا مسله کوي حال د ابراهیم علی السلام ذکر کوي توای دا مسله چانه د کړي ولې نه د کړي وي کله درگاه لروانی سیګن ټوکی دلیل نقلی دی تفصیلی دی د ابراهیم علی السلام نه دی از انبیاء قران کریم کی چې د انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر کیږي نو د دې فواید لا تعد ولا تحصى محمد بن احمد بدوی او کتاب ذکر لیکلې دې ډېر ښه او باندې کې دا فواید ذکر کړی دي لیکن فواید کلیه په واقعاتو د پیغمبر کی اغا د انبیاء علیهم السلام کی اغا نه دی د انبیاء علیهم السلام واقعات چې الله ذکر کوي نو مقاصد پاغي کی لا یحیط بها علم الانسان چې چا نه د منلي هغه الله هلاک کړی دي پنا یې کړو واقعا د نوح علیہ السلام پیش کړه واقعا د موسی علیہ السلام پیش کړه دویم واقعا 75 کې ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون لیک خشه دی ملګرو چاله نه ورځي لیک زده کوي حافظه ما تاسو ته مخکې ویلو چې دا کله به کار نه کوي ها بندا لیک زده سکول به وي دلته ټیکدار صیب و هغه به طلباو ته خط خو ډیر خسته خط و جوی کی دا هغه بلډینګ بچیشتا د سپیندادا رورو صورت ختم تفسیر د دو واقعاتو هغه وخت کې لیک ګرانو ځکه قلم به او نشونه به وا جامې به دي ګنده شوي کله به هغوم ګنده شوي تخته به وه تختغې به ورته وي قلم به مغه جوړو الف بی به ولیکل نو بیا بابت او بجو دا به ولیکل دادت او دسرب خط ازده شو که زمین کی پتا سو باندی او دریدل زمین مقام دی زمه کی شینو اصیدل مقام بالفتح شین او دریدل انا صحت زما پایاتون الله توحید خاص الله نزان سپار لے فعلى الله توكلت پروا نشتا فاجمعو امرکم کلک کئی تدبیر خپل فعال الله توکلت یو شیخ رحمه الله به فرمایي یو سړی دی یو سړی یکلم واحدن او داسې یو قوم ته خبرې کوي چې هغه د د وینو تږي دي ښه بیان د بادرانو فعلى الله توکلت خاص په الله مې ځان سپارلې دي یکلم واحدا قوما عطاشا على دمه وینو ته تږي ناشتي فاجمعوا امركم مقصود د آیات نفي د خوف د نوح عليه السلام د غیر الله نه نه یریږي توحید دی تا اسباب شته لیکن سبب لا علت نو ورکا چې کلاس می چاله ور کو جزء بداس شم نه نه نفی ته یری د نوح علیہ السلام د غیر الله نه نه یریږي برخي خوارو ما وغړای رای خپل پټوي ما اسم مقذو الیا بیوروی ما تا ثم مقذو الیا فیصله ما تا وروي ها چې بی د مرګ دینه پریدو ها اولا تنظرون اس سے دلاوری انبیاء علیہم السلام معلوم ہوتا ہے ہاں۔ فوائد جو ہو رہے دا مولانا شرف علی تانوی رحمہ اللہ بیان القرآن کی قرآن پتی نمک سکا عوام تیوایا فن بدر کئی ہاں۔ یاره وای کوم تفصیل کې وګورو نو موږ نشو ویلې ځکه هغه بوډا شوی یا فارغ شوی چې یاره یو درس تکینه چې هغه درس ته زده کی نو دا ستا مجموعه د تفاسیر ده څه خسته طریقې سره لګي زه خو هغه نقل قدر تکو نو چې ته عام سړي ته دا خبره کوي نو دا غزړ بوم بادل شي ها چې نوح علیہ السلام ګورا فعل الله توکلت نو مې چې چانه د منلې غي فنا کړو فکذبوه فنجیناه ومن معه فی الفلک پنځم د پاره د احتیاج چې پیغمبران الله ته محتاج دي او سلامتیا کې لکه قصه د صالح او د لوط علیهم السلام سورہ انبیاء کې الله ذکر کړی دا چی لوط علیہ السلام ما ته محتاج صالح علیہ السلام ما ته محتاج سورہ انبیاء کی دعوات المکروبین چې ذکر کیږي پیغمبران الله ته محتاج دي ها نوح علیہ السلام التا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا سورت النمل چې تو ګوري باغی کې بالکل واضح خبره ده نمل دوم سلیقی غیبدان یوازی الله او کارساز یوازی الله نو د غیبدانې د پاره واقعا د موسی علی السلام پیش کړي د سليمان علی السلام پیش کړي چې موسی علی السلام نور ته نه وړي سليمان علی السلام په هنو د میګي په خبره باندې نه پوي دو هغه ته په خپل وی احق بما لم تحيط به سلامتیا کې انبیاء علیهم السلام الله ته محتاج دي نو اسلام آباد کورسه ډیره غټه ده هغه چرته اونې ویني دا خوب بری اسی لاړ شي لوی حکمت په دی واقعا کې دا دی چې هر نبی هر پیغمبر په سلامتیا کې الله ته محتاج دی ان دمرناهم وانجينا الذين امنوا سبب د نجات ایمان خا راشه موحد شه راشه پنجپیره شه دا پنجپیره ځکه ویم چې وس په مختصه زمونږه استاد محترم او کوړه خټک کې مولانا محمد علي مرحوم زیارت پروز باغا عقیده ذکر کوله کتابونو کې او دا غي وجه دا و چې دې کې ټول قنداریان او غیرو قبایل والو نو بیا ویلی دا غال فاز وی چې ما ته خلک پنځپیری وی وی پنځپیر مولوی صاحب ما نه دی لیدلی ډېر کلک عالم و د مظاهر العلوم د سهارنپور نو به یې په خپله دلیل وي چې مسله زه دلته کوم لیدلې مې نه دی ما ته خلک پنجپیرې وي وی وجه دا ده چې هغه دې مسلې ته کار ویلی دی وروڼو توحید او د سنت مسلې ته کار وای د حق وینا ته کار وای وانجین الذین آمنو حکمت تاسو سبب د نجات چې ایمان دې دې نو الله به دې بچ کړي ننو ما عقیدت لکه کا رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې ویلو چې په امت یریګم د عمل د قومي لور په دې ملک کې فحشا پلیتی ډیر شوی دا د زنانو هم او د الکانو هم خواجه سرا درې منو عفیدا اډ د دې نه لګي د اوچېدو مرض نو هغه سوې په کار دا ده چې سړی خبره ومني انهم اناس یتطهرون د پاکۍ دعوی کوي د قران نه دا معلومه شو چې استعمال د نارینه د الکانو د فاحشه د اتاتون الفاحشه د جاهلانو عمل دی حق پرست وطن او باسی مسخری ور پسې کوي سبب د عذاب د سوره نمل حاصل ویل دا بکارم د دې چې خپلوکو کا خانه کې پاتې ها د مشایخو د مشایخو د تلامذو چې هغه د قران ازدای چې نمل دو قصې کوي دو خبرې کوي اصلور قول دی پکې او دو پکې دلیل دی یو د یوی سره لګي او بل د بلی سره لګي ماشاءالله ستا دی کتاب دلیل نقلی دا پارا دا نفی دا علم غیب لکه اوس ما پیش کو سلیمان علیہ السلام موسی علیہ السلام کې نه دی راګیر چې تا په علم کې نه دی راګیر کړي احط بما لم تحط به او جئتك من سبأ بنبأ يقين مدارک تدی آیات دلان دی لیکی چه دا در وافظ و عقیده دا چه انبیاء علیهم السلام عالم الغیب دی کشف القبور والا یو مشهور عالم د چلاسی بابا څنګه لراغلو عقیده کې ډېر کلک دی دی شاویل چې دی په فیض د اولیاء القبور قائل دی نو څو وخت ځان سره پسند کې کمره کې وساتو هغه هم د خواصو نه او عقلی دلیل په هکاو چې ته چې په کومه عقیده د عقیده د شرک او دا غلطه ده اصحاب الروحانیات والا نو سو خرسته आवाज ورته کو غټ عالم نو زمونږه شیخ رحمه الله چې کله وفات شو تعریض پچانه کوم او بعضی خلکو ډیر یو کمزوري خبره کړې و یو د الله نیک بندر آغلی مرگوزار پر پاکیدانی کی مشهورو او هغه عقیده کې ډیر کلکو زما درس کې بشری کېده او خلکو ته به وی هم چې د درس لاړ شي نو یې تاسو کوشش وکړئ چې الله شیخ رحمه الله څه حالات دي نو خو دا چې مراقبه شو سر بجې به مراقبه پرو بولا پکا دا چې هم کله خبره کړې چې کپړې راټولې وې چې مړ ته اسباب العلم الثلاثتون وحی نشتا عقل کار نه کوي حواس کار نه کوي ما ته څه پته لګي د عالم برزخ ها کشف القبور على عقیده دا د شرک عقیده ده احطت بما لم تحط به، زما په علم کې راګیر دی او ستا په علم کې نشته، واه هدهد هم دا په عقیده د توحید لګیا دی ښه. هوم د پاره د رد شرک فی الدعا لکه سوره انبیاء کی دعوات المکروبین ذکر کیږي او شیخ مرجان کې دې په خپل خپل عنوان ذکر کړی دي دعوات المکروبین د غمزپلو دعاګانی یو یو واقعا لکه نوح علیہ السلام واقعا وګوره ونوح نو ته هکوای چې پیرانو پیر رحمه الله د دوله سکاړو ورکه بیړای په خواب نقشي اوس نشتا نقشه با ګیره به ولا مونډای وستی و دا د اولیاء توهین دی یو بډا به ور سره څنګ کې و حضرت سره به تسبیح وي او په یو لاس کې به سر ډولای و وی د دې وادو د بډای نو دریاب ته غرق شو د دوله سکالو او واپس سوره انبیاء تاخرا وظنوني اذ ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر عليه امام رازی لیکي چې بهتر د دعا دعا د یونس علی السلام دا یو چې د چا څنګه لذي مسئول عنه قادر غني تا سره شتا ځان عاجز غني او سخا ستا صفت ته د چا څنګه لاله شي چې یره د تا سره دا شي نشتا ابو سره راغلی او ته بخیلی سره راغلی زما ضرورت نشتا نو سره راغلی نه نه دمئی په خیټه کی دی مهی شګی ازمئی لیکن الله ورته وی نه ته زما بنده دی سبحانک الله ته پاکی غنی قادری انی کنت من الظالمین ما سره دا اسباب کمی دی انی کنت من الظالمین ځان نشم بچ کولی ودا دعا وکا نسخه مجرب خپلا رب لا تذرنی فردان الله یک یوازې مې مپریدي فردان فاستجبنا له وهمنا له يحيى الله وی بچه می درکو پیغمبر بچه می درکو نوم می علوم کی خود یحیی او اصلحنا له زوجها انهم كانوا يصارعون في الخيرات او يدعوننا رغبا ورهبا الله ما تيواستو اكم دغه د شبهات شرکیو کوي سوره مریم او داغي دا یو مثال مونږ د یاداشت لپاره پیش کوو شپاړسم آیات په سورته مریم واذکر فی الكتاب مریم فرشتو نه پیژندا جبرائیل راغله او انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا لری شزمانه او نه هم صداقت الرسول وای که صدق الرسول وای سوره هود شو دا نو دی پسی سوره یوسف روان والا غوندی او دا یو سل دوی مگورا سلورم درم دعوض سورت ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک علم الغیب نه وی ها من انباء الغیب وی انباء الغیب او علم الغیب په دې کې د زمین او د اسمان فرق دی ها او بل خبره ده چې ما تعالی قران ناراضي یل کتابونه وروخه په نفر علم غیب باندې او کتاب سره وړي قران ولې نه وړي کانجو کی زوما رومبه کال زما د مسافرۍ وو برتانی بابا جی دا زبردست عالم شیخ ته پنځور رحمه الله په بار دا فرمایل چې کده مندر ته هم دین ور سره ځای دی به د دین د کار د پاره ځي و هم داسي نو الوچ پرن کې مناظره وا الت علماء منطقيان ادو خو غټ تپوس راکې چې علم څه شی دی نو تور ته چې اړو حصول صورت مو آیا دلائل به ذکر شي زجر او رټنه الله ذکر کوي ندی زیات د خلقو کو ته کوشش کوي مؤمنان بے مؤمنین نو نه فوائد شو دلیل نقلی تخویف تشجیع تسلی دویم از مؤمنان بر کتب سابقه داغو دعوت ذکر کئی التوحید مجاهدات ذکر کئی تصدیق ذکر کئی لتوحید والرساله او دا قران کی ډیر زیات اصحاب کهف وګوره ذوالقرنین وګوره لقمان وګوره حکیم د دنیا هغه چې مسله کوي نړمبه هم دا کوي صاحب یاسین وګوره رجل مؤمن وګوره بیا څوک تپوس نشي کولی چې دا څنګه یې ښا یا ایها الناس اعبدوا ولا مصلا توه کپدی کې متفریدی نه به هغه کسان چې ورکړې مې وګړي ته کتاب لولي اغیلرا دریم از کتب سابقه پخانو هم دا مسله کړی و بنی اسرائیل کله چې نبی علیہ السلام مسله پیش کړه نو دوی په قانون تورات کې خدا نشتا ویراوړی تورات ګرځولې مې هغه لرا خونه لار خون کې بني اسرائیل تا مسله شکولا الله تتخذو من دوني وکیلا چې مو جوړوي سوا زمانه بل کار ساز ولی درو وایوي چې دا نشتا په خاچانه دکړي دویم داغو ننسی دی علم غیب کئی درین چه جناتو پخبلا مسئلہ دا توفید ذکر کری دا عجز دغه بنی اسرائیل وګوره 88 نمبر آیات اگر کشي ځینې د ځینو نورو د پاره پښتي امدادي پیریان عاجز دي مثل د قران نشي پیش کوله نفي د علم غیب چې پیریان عالم الغیب ندي پوها بچ منګه ما شومان او څه شی به رک شو ماخام خړه ترګمه وو نو ماشومان به ګرځیدو سکودره مودره به تروک شوی پیریانو ماماګانو خپل خشه واخله او زمونږ ناکار شی راکې او دا عقیده د شیخ په ها چیر دو ته پتا شتا سورت سبا کی احزاب پسی سوارلسم آیات تو صورت سبا سلیمان علیہ السلام بیت المقدس جوړی نو دیوان طاقتور دی جنات نو سليمان عليه السلام انبياء من چې الله مرد راولي نو خبر ول ورکي دا او عبادت دا چې څوک په ولاړی څوک په ناس دي نو سليمان عليه السلام ځان له شیشه جوړ کړه ځنی ته امساو ودراولا شیخ د شاپور بوي چرمان دې کدا ورته پته وینو لاندې سومبه به ولا جوړ کړي او وینا راغی نو سليمان عليه السلام امسای او خړ سليمان عليه السلام را پریو الا دابت الارض خړایم سارا سلیمان علیہ السلام ځان نشي بچ کولې وین راغې چنجه امسای او خړا خرابې وخت فلم خر هر کله چې سلیمان علیہ السلام را پریوات کار پورا شوه لګ مرمت فاتیو ذلیل کون کی فی العذاب المهین نن سبا بعضی خلق کوئی پلانی سره شازادگان دی میں شازادگان نه چې خدای خود په دیوان کی لیکن دا دویمه تفریس تا غلطه ده چیر پیریان په علم غیب کوئی پیرانو ته خپل حال ښکارا شو پیرانو ته پته ولګی دا زموږ مشران په غیب پوهیږي او کال څه دبره ممنګا ولی په دې سخکار داسې کار چې موږ یې ذلیل کړو په دې کې الله کانوا يعلمون الغیب ها پیران عالم الغیب ندی قرآن خپل تصریح په دې باندې کوي الله کانوا يعلمون الغیب ترنګړه ګړی د نور کار نه نو ځان له دنده جوړ کی یو ما سره شاګردان دي ښا فلما هر تبينت الجن الله كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في اليم فلو اخا ما لبثوا في العذاب المهين ومن الجن من يعمل بين يديه دا غط مخي بيكار بإذن ربه فلما خر تبين في الجن نفد علم غيب وراشا غفلا قرآن توحید ذکر کړی دی سورت جن ټول دی څه زبردست خسته توحید دی جنات ذکر کړی او قوما د داعی د الله او منی الله دې مون دعات ته توحید د سنت کی یا قومنا عجیبو داعی الله پیران یری وان په پیغمبر ایمان راوړی نراشا ومن لا لا يجب داعي الله سبد الله داعي نوي حق پرس راغي قران ذکر کو تو په فتوا لګي چې مړ دا پنځ پیری بل څه کار نشتا فلیس بمعجزین فی الارض نشی بچ کېره وليس له من دونه اولیاء ها کته توحید نه مانی سنت نه مانی نو اولائک فی ظلال مبین پیریان موی غټ گمراهی ښا چې ته د قران خلافی ښا زما او تاسو د پوری پټی شراکت نشته کنه ها پټکی نه پويږي خطبه په ځای بل څه شی راوته دی د بل څه بل څه شی راو نو یو راشه د الله کتاب زکا احادیث زکا تزدد نه کړن اولائک فی ظلال مبین پنځم از ملائکه انما انا رسول ربک اوس ما مریم راړولیو دی احبلت غلاما زکیا زیره می در باندې الله وی ز تعالی پاک الک در کوم خدای دی سلورم د الله فرمانبردار دی فرشتي معصوم دی په عصمت د انبياء عليهم السلام او د فرشتو کې فرق مسله به راشي فرشتو له الله نفس نه دی ورکړي سړی ړوند دی وې زه ناروا او ته نه ګورم څه به وګوري لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون هغه خبره د هاروت ماروت غلطه شعرا بشي مخیلا شپغم نفی د شرک شفاعت فرشتي په الله ضروري نه دي سوره انبیاء او داغي وشتم 27 نمبر آیات لا يسبقونه بالقول نشکی کې دې دوی د الله نه په خبره په حکم کنایه د عدم خلاف نه ښه زکه سبقت مستلزم دې لرعو فن پښتانه وی خپل زی خپل کشر ته الک زمانه مو مخ کی کیګا لا یسبقونه او هم بامره يعملون د الله د حکم پابندي د الله د خبرې پابند اولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون دالله د دردبین پیرا نفذ الشرك الشفاعه نامور من الله دي سوره عراف ثم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم نفسجدوا او درین قسمو دلیلی وحی دلیلی وحی اشکال دارازی دوی قسم خو وحیده عقلی و وحیده نقلی و وحیده نو دی درین قسم تا وحی سنگ ویلی کی گی نو من اوائی وحی ندا دو وحی دا مانا دا چیز مأمور من جانب اللہ انخوا او دا غیر ما تاسو ته سوره رعد پیش کړو سوره رعد کی دو انکار کو د مسلې د توحید نه ومن لحظه به من ينكر بعضا زین د ډالو نه او الیه مآب خاص دی الله ته واپسی دلیل درې قسم شو عقلی نقلی وحی وبه